او هغه دا ذکر کوي چې تقریبا د د دې فواتح دولس مقصدونه تقریبا خي د دې تقریبا څو مقاصد دی وای دوله خو مخکې د دینه چې د ذکر کې نو ذکر دا خبره د مقام کې چې دلته دواره دي یو د متکلمینو دا بل د غیر متکلمینو د متکلمینو رائے دار چې په دې فواتح دا فواتح باندې خلک پويږي فاتح فواتح باندې خلک پويږي او داغي دلیلم د ځان د پاره څخه نقلی دلیلم وی عقلیم وی نقلی اول دلیل دار قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین کتاب مبین دی دا کتاب موصوف ته په صفت مبین والی باندې دا مبین کتاب دی نو د مبین معنا خدا را چخکارا دار سو پی پی او دا غرنګ قرآنی کریم کې هغه بل آیات ته چې ام فی قلوب اقفالها کده څنګه آیات شریف دی آیت دی په دې زړونو باندې تاری لګی دی دي نو دا هغه معنا دار چې یاره تاسو فلا تدبرون القران دا څه دی کنه ام علی قلوب افر افلا يتدبر افلا يتدبر ا حمزه انکار د پاره دی لام د نفي د پاره دی نفي چې په نفي داخلي شینو اثبات پیدا کوي نو معنی دا را چې تاسو ولې په قران نه پیږئ ولې تاسو په دې زړونو ست تعلیل کېدلی دي په تاسو په دې زړونو باندې ست تعلیل کېدلی دي ان تعلیق خو نه دی لګیدلی کنه چې تاسو په نه پوهیږئ نو پته ولګیدل چې خلک قرباني پوي دا رنګ مثال په تور باندې اغي دا نور دلایل دی رستو ذکر کیږي دا دلایل ما د ځان د پاره ذکر کړي دلته رستو دلایل دی نور ذکر کیږي متکلمین دغه دلایل د ځان د پاره ذکر کړي او غیر متکلمین وای چې نه چې هغه طلب کوي د دې د فهم دا طلب فهمی نه دی د دې د څه قسم متشابهات دا د اهل زیغو کار دی او التکه فإلا الله باندې وقف دی والراسخون سره ځان له جمله د والراسخون مبتدا یقولون الی اخره دا خبر دی مبتدا او خبر دی طب ما قبل عطف نه جمله مستانفه او تاسو ته معلومه ده چې ويقول الراسخون سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه داسې تفسیرم کړل نو کله دې چرته نور سو کوی شنو بیا با خو حال په ذل حال څنګه مقدم حال نه کړه په ذل حال باندې بیا څنګه مقدم کی یا مثلا ده بلاغی ځان د پردا دلیل وی چې حدیث کې دادی چې علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشد تاسو باندې زما سنت او د یا اصحابی کن نجوم فبعیهم اقتدیتما اهتدیتم اصحابه کرام وای چې په دې باندې مونږ نه پویګو صحابه کرام هم دا وای چې مونږ په نه پویګو نو پکار دارا چې مونږ په پوه نه شو یو بل دلیل د ځان د پاره دا وای وای شریعت کې دوه چیزونه دی یو اقوال دی یو افعال دی د بعض افعال په حکم مونږ پیګو د بعض نه پیګو نو په کار دار چې په اقوالو کې بعضی داسي چې مونږ پیګو او بعضی داسي چې مونږ نه پیګو مثلا د دې مثال دا دی لکه احکامو کې ګوره صلات ته دغه حکمت هغه ټول ادا سری چې عقلم دا وي چې دا حسن دې زکه ټوله فعال دا سری چې هغه دغه نه خشوع خضوع معلومیږي وغیرہ وغیرہ زکات کې دغه د حاجت ته فقیر د ټیک ته او صيام کې مثال روزه کې هم داسې مسله ده چې هغه خپل نفس هغه باندې غلبه ده ولې دا راته وای چې په حج کې څه حکمت ته سړی منډي تړلی وای سره بربند کړي منډي وای نو دا یې په حکمت باندې موږ نه پوهیږو نو اقوال کې په کار دار چې سني د سیلا تاقیم او صلات او اتو زکات موږ په پوه شو په کار دار کې سني داسې چې موږ ور باندې پوه نشو وقیل ویل شوی دی دا واو دا د عطف ته پاره دی ما قبل معطوف علی اغه چې سني خلکو ویلو چې دا نمونه دي د خپل مسمایات لپاره وکیل ویل شي وی چې نه د اسماء د چا دي سورو دي او په دې اتفاق د اکثر خلکوم دي مسما شبهه په دې باندې یعنی الف لام میم دي صورت ته ویل شو دا نوم د صورت شو اشعارا د وجر اشعار نه چې دا کلمات تی معروفه الترکیب دي کدا واحد الله د طرف نه نه وي د خلکو دا قدرت پته نه پس شوی ناس نه وي د دې د معارضه نه د دې د چانه د معارضه نه اوس دکړه دا خبره د مقام کې ماته ګوره کم کول چې جزء چې هغه د کل نوم شي کما جزء چې د کل نوم شي د دې معنا دا چې دا کل د دې اجزاو نه جوړي د دې معنا هم دا چې دا کل له چا نه جوړي کم جز چې د کل نوم شي نو دې مقصد دا چې دا کل د چا نه جوړ دی د دې اجزاو ا د بل طرف نه د دې د دې اجزا او خپل معناګانې ني د دې اجزا او خپل لکه الف لام میم د دې خپل معنا هم ده کنه د دې خپل معنا ده کنه ده بل طرف ته د دې خپل معنا ځان نه معناګانې ني او تا ته نه سو واغستې هغه کل ته واغست تا ته د الف لام میم خپل معنا یا تا ته نه صورت واغست نو دې مطلب خدای لري چې دا د دې معنا نه نقل شو چاته کنه بل معنا نو یو معنا د منقول عنه شو ها ایا منقوله منقول عنه د خپل معنا شو ا منقول علیه ا د منقول عنه د منقول الیه په منځ کې څه پکاره مناسبت دلته څه مناسبت ته جواب دلته دا مناسبت ته چې دا کله د خپل مسمایت نوم شنو معنی دار چې قران د دینه جوړل نو دا چې کله د کل نوم شنو معنی دار دا به مناسبت شي دا بد منقول عنه د منقول الیه په منځ کې څه شي واستدل دلیل ولې شری په دې بیانها لو لم تكن کچرتن شدا مفهم کدا مفهم نشي مولانا دا یو دلیل وای مدعا دار چې د دې په معنا خلق دی دلیل دار کدا چرته ک څوک به پوه نشي نو چې څوک پین پوه نشي دا به موږ باطل کو نو پوه او خپل څه شي شي حق کدا چرته مفهم نشي نو بیا به خطاب به حادثي لکل خطاب بالمهمل لکه خطاب بالمهمل بیا به دې سره خطاب داسې شي لکه خطاب بالمهمل اے مولانا که په دې څوک پوهېږي نو دا به داسې لکه تا ته چې زه یم غنجان خان لکه داسې یو ټکی راته ووایم که نه یا الله ته سم الله تقل ځم پل داسې یو ټکی تا ته ووایم نو ته اوس په دې نه پوهېږې نو دا خو داسې شي لکه چت مچنګ بچا چړي دا اوس څه شی شو نو دا به داسې لکه خطاب بالمهمل د دیس د قبیلې نه وشي خطاب بالمهمل او تکلم بالزنجي مع العربي رسول کریم صلی الله علیه وسلم او عربي هغه ته باندې پلان نیمو ویل شو څوک به پیږي نه چې د دې څه مقصد نه ها نو دا بداسي لکه د عربي سړي سره په زنجي جبا کې څه خبرې کول درمدار ولم یکن القران بسری بیان او هدا قران به په اعتبار د مجموعي سره بیان او هدایت هم نشي طالبات لول قران هدا للناس نه بینات من نو قران خو بیان دی کنه او قران کریم خو هدایت دی کنه او چې دا نشي بیا به ټول قران هدایت نشي مجموعه قران به څه نشي هدایت ځنی و پکې د سرا شي چې باغی به څوک نه پی ولما امکان التحدي دا څلورم دا ممکن نشي تحدي قران کریم په ذریعه سر چیلنج خلکو ته ورکړی شعر کنده ورکړی شعر ورکړی شعر نو چې چیلنج د قران کریم په ذریعه باندې ورکړی شوی دی او سره دې پیږي نه نو بیا به څنګه چیلنج ورکړی شي یار په داسې شی چې پاره سو پیګ نو دا غره چې چیلنج مقصد سي ما چیلنج مقصد خدای چې اپ پويږي کنه نو بیا به ته چیلنج ورکې اب ستا په شان یا جوړ کړی شي یا به جوړ نه کړی شي یا به جوړ کړی شي او یا به هغه جوړ نه کړی شي ورته په یو صورت کې بالکل سي الا به تحدا او چیلنج به خو الا راځي و چې صورت دا سره چا پر سره پويږي نه حقیقت نو چې هغه پر سره پويږي نو دا په هم تر سره خبره نه راځي به پويږي نو دې سره چیلنج سمانه ده تاسو پوه شئ او کچرته مفهم شي کچرته څه شي مفهم څه مطلب چې خلک نو یابا اراده شي په دې سور اغه چې دای څه شعر مستحل علاف چې دای په اول کې راغلی علا په دې خبره باندې چې دای القاف شي او غیر ذالک یا ما سیوا د دینه دا دویم باطل دی مولانا لنډه خبره په دې سوق پیږي کنه پیږي جواب راکوا نه پیږي چې نه پیږي سو استحاله لازم شي پیږي پی نو که پی پیږي نو یا به د دې معنی هم دغه صورتونه یعنی دا به القاب د دې صورتونه یا به بل معنی د موقف په صورت کې یا بای دا معنی او یا بای بل معنی که چرته بل معنی نو هغه بل معنی څه ده ا باطل ده ولی هغه بل معنی به یا په کلام عربی کې ده دا غیر پرواز شي نه نو په کلام عربی کې خود بل معنی ده پر لستر وزن ده شي بل معنی خو کېدل نشي ځکه په کلام عربی کې داګه د پاره څه نه درځي او یا به توای چې نه په کلام عربی کې خو نه خو په بل جبه کې لا ودا شي نه قران په عربی کې نه بلې جبه سره څه کار دی چې بلې جبه کې دا معنا ده قران په عربی کې نه اوس کده دې معنا شریف لامیم خو په بل جبه کې نه نو بل چې قران په عربی کې رب لسان عربي او عربيانو ته دی او دغه څه شی دی پوه شي به کنه ښه کوم فهم شي یا به رات اخا والثاني دا دویمه خبره باطله ده ځکه یا ما مراد ما وضعت له په لغت عرب کې وظاهر انه ليس كذلك ظاهره ده چې د څه خونه ده په کلام عربی کې د دې وزن کم شی ده پاره او یا به په غیر د کلام عربی نه دام باطل ځکه قران خو نازل شوی دی د دې په لغت لقولی تعالی بلسان عربی هغه جبه جهره عربی ده مبین ظاهره نو بلسان عربی مبین دغه قسم لفظ نه راغلی بلسان عربی مبین تاسو نو بیا سمجھ سره خبر رانو نو نشه حملول علامه باغ چې دې په لغت کې نه مولانا دې دا دلیل یو خو دې دلیل کې او سوال لې هغه دا چې دا چې نمونه د چا شي نو دا کوم د عربی کې راغله دا خبره کوم د عربی کې راغله چې دا د صورتونو نو دا هم نه دراغل کنه چرته نو تاسو ولې نمونه دا چا کیدای لا یقال او د نه ویل شي لمل عجوز ولې جایز نه مولانا دا د یو څو مونو ذکر کوي په شقوق الثلاثه باندې اوله مسله دار چې وړاندې ویلې شیو کې تر دا مفهم نشي نو لازمي کې محالات ثلاثه کنه نو معترض وای نه معترض وای نه دا محالات ثلاثه نه لازمي کې د دې نه چې سړی فهمونه کی خو بیا هم دا محالات ثلاثه نه لازمیږي لما لا يجوز ولې جایز نه ده چې دا زائد شي دا څه شي شي زائد شي کته بیا راوړل شو ولې وې تنبیه او دلالت ته په انقطاع د کلام او په استناف د اخر چې دا یو کلام ختم شو ورضالین الف لام میم دا یو ختم شو دا بل لکه قطرب چې دا سی ویل لکه دا لفظ دا خبره چا کړل دا قطرب ډېر لوی عالم دی هغه وی دا خبره کړل او اشارتن او یادی دا سی شي شي اشاره شي دا په دې باندې چې په کلام عربی کې ته د تشی لپاره وضع نه ده شي نو دی په کلام عربی کې یو شی لپاره وضع شوی ده ته وایې نو مخکې دلیل کې دا څه نه ده شي کنه دی وینا په کلام عربی کې یو شی لپاره څه شي ده وضع شي کې دې شی د اشاره یا کلمات ته هي من حق سره هي منها دا اشاره دی او کلمات ته هي منها هي منها او فسرت عليها اختصار الشاعر چې دا دی دا غي نه یو په دې دی اختصار شي لکه یو شاعر کسی شي کړل اختصار لکه شاعر چې څه کړل شاعر تا ګورا قلت لها کفي امام محبوبي ته وی چې مړی لګودرې کا کنه مطلب دا چې په صلی باندې روانه او ډېرې منډې وولې نو دی ورته وی وی لا تحسبنا نسينا الايجاب وی دا ګمان مکو چې منګه 30 تک چرته ير کړې دی وی بل ځای کې حامیم او بل ځای کې نون دا درې واړه چې یو ځای کې نسته نه جوړ شي او ددنه دام را نقل چې الف لام میم معنا دار چې انا الله اعلم انا الله ونحن په مثال د دې ټول فواتح دی او ددنه دا روایت هم دی چې الف من الله الف او لام د جبريل نه دی او میمه د محمد صلی الله علیه د دریو زواتو نه غستل شي یا د ذات صفات دی پکې ما تاسو ته وې کنه یا د دریو زواتو نه غستل شي الف د الله نه لام او میما یعنی قران منزل دی من الله تعالی د الله تعالی د طرف نه بلسان جبريل په جبه د جبريل علی محمد علیه السلام نو د دې نه څه شي نو د دې دریو زواتو نه څه شي دا غستل شي نو دا د زوات الثلاثه نه ماخوذ دی دا د ذوات الثلاثه نه غسل شوی دی وصلی الله علیه